وي واطلق الترقي في الجابري ورده في نشره ابن الجزري مطلق ذکر کړه باریکوال فيها په دې الف کې الجابري جابري صاحب دا ابراهيم ابن عمر ابن خليل الجابري ده لوی عالم تیر شوی امام جابري په معنا پوه شوي که نه مونږ د الف خبره شروع کړې و چې الف په خپل ادا کې د چا تابع دی د ما قبل دلته کې اوس وایي واطلق الترقیق فيها الجابري جابري صاحب مطلقاً ویلي دي چې الف بس وایو باریک به وایو او پاکستانیانو په عمل کړی دی دغه په قول ها خو دی غریبانان ندی خبر چه ورده فی نشره ابن الجزری ابن الجزری صاحب په نشر کی ددی قول نه دوړی ایستی دی او ویلی دی چه دا قول صحیح نده ایشا یو خبر از دک ابن الجزری صاحب لا ماشومو د ولسو کالو چه یو کتاب لیکلو التمهید دا تمهید کتاب کې یو خبر ابن الجزری صاحب په ابتدا د عمر کې وی چې الف په پټو سترګو هر ځای کې باریک وي او خبره یې د خپل استاد نه نقل کړې او د ابن الجندي صیب نه خو وروسته یې چې کله تحقیق وکړو او سوچ او فکر یې وکړو نو د خپل استاد خبره مو نه منله چې زه نه منم د استاد استاد مې په غلطه دی زه به هم په غلطه دې ته وایي علماء حقه پوه شوئ که نه علماء حق دا دي ښه او نه نه زما استاد ویلي زه به خامخا چاته به یو ګوټ کې کتلي ولې هغه کدو پاڼې ویلي زه موږ استاد نه پوهېدو ها ته پوهېږې یا نه پوهېدو داسې کس سره به بحث نه کوې چې وایي انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون زموږ پلاران خو به داسې کول مسلمان خو به نه پلار مني چې په غلطۍ نه به استاد مني نه به مشر مني لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق پوه شئ که نه مالا خبره مې پوره کړې دا مرګره وای چې د جزري صاحب استاد خو مخ کې تیر شوی چې هغه باریک ویلو نه اعتبار خو متقدمینو له په تجوید کې جزري صاحب سره څه دلیل دی خو متأخر دی اول خدا خبره چې د جزري صاحب استاد متقدمینو کې نه دی دا د متأخرینو نه دی تا ترست په دې شعر کې را روان دي بلکې ابن الجزري سے په خپل عبارت کې به ذکر کې چې ومان و اما نص بعض المتأخرین او هر چې نص د بعض متأخرین مراد ته خپل شیخ د ابن الجوندي سے ښا وې دا بعض متأخرین چې وایي چې الف په باریک ویار وخت وي دا خبره صحیح نه ده متقدمینو خبره صحیح ده هغه وایي هغه د مخکینو علماو پسې بیا روان شوی دی هغه رستو ذکر کوو وای ورده فی نشره ابن الجزری دا خبر ابن الجزری سے برات کړی د کوم چې جعبری سے کړی دا وکان فی تمهیده قد الزم او امام ابن الجزری چې وکان دا ابن الجزری سے فی تمهیده په خپل کتاب ترقیقها ترقیق د الف دا چې بیا بیا ټکی هم طالب په پویو طالب هونه پویږي من بعد لام فخما پس دا غلام لچ ډک کړی شوی لكنه عن ذاك بعد رجع خو وایي دا ابن الجزري صاحب ده انځاکه د دې قول نه بعد په وروستو عمر کې رجعه رجوع یې وکړه حق ته حق ته راواپس شو وقال وی وی ان حکمها ان تتبع حکم د دې الف دا ده چې دا تابع شي د ما قبل چې دا تابع شي د ما قبل فلم تكن توصف بالتفخيم نو دا الف نه ډک دی دا معنا یې شوه فلم تکو تو صفه به تفکیمی دا الف نه ډک دی ولا به ترقیق لد تقسیمی او نه باریک دی په تقسیم کې ته چې حروف تقسیمې دا بنوي چې دا ډکو کې دی که باریکو کې دی پوښې که نه ته چې حروف تقسیمې ته به الف په شبه مستعلیه او کې دی که مخکې ته ډکې ډک که مخکې باریکې باریک امام جعبری صاحب چې کوم دی هغه ترقیق ذکر کړی دی د پاره هغه وایي د امام جابری نه مخکې د دې د ترکیق خبره چا نه ده ذکر کړې ها او د چې ذکر کړي جابری صاحب نو لا سند له فی ذلک داغه د پارس سند نشته په دې کې هغه وای یا کا وتفخیم الالف المصاحبه للام وای خیال کا وګوره الف ډک نه کې هغه الف چې د لام سره راغله لکه ويقيمون الصلاه د لام ډک کنه په روایت د ورش کې نو په روایت د ورش کې ډک دا او باریک وي اطلع لام ډک ته اطلع دا څه به ف ف فطال ده کنه نو څنګه به فطا طا لکه اوس په کوئی والا طا او د ده بیا شاګرد دی د جابري صاحب شاګرد راولګېدو ابن الجندي صاحب هغه هم د جابري صاحب خبره راواغسته ابن الجندي صاحب دا د چا شاګرد دی د جابري او امام ابن الجزري د ابن الجندي شاګرد دی ها بلکه مخکې چې د کوم حرف راغلی هغه شان حساب به ورسره کوو، فانها تتبعه تحقیقا وتفهیما دا د مخکې تابع کیږي، وما وقع فی کلام بعض ائمتنا او هغه خبره چې واقع شوې ده په کلام د بعضې مشرانو امامانو زمونږ کې استادانو زمونږ کې، نوم یې نالي ادبا د خپل استاد نوم نالي ادبا وایي دا بعضې ائمه چې وایي چې الف به څه وي من اطلاق ترقیقها چې الف به مطلقا باریکي فانما یریدون التحذیر. وایي اصل کې د دوی مقصد دا دی چې خلک ویریږي مما یفعله بعض العجم لکه بعض عجمې کوي مونږ یادای مونږ عجم یو من المبالغه فی لفظها الى ان یصیروها کلواوی اے ما ته وګوره وای عجم دا الف دا چې ډکې چې واوې ته جوړ کړی دا اکثر خلک کوي مور ها ولا وای الک اول الضالین کې الف ډکا ولا بو یو که الف دی الف داسې ولا دو نو وای دی بعضې ائمو چې ویلي الف باریک وایه مقصد یې دا دی چې مړه واو ته مه جوړوه خو دې جولۍ له وګوره بس واو ته مه جوړوه پوه نه شي په غب دا مقصد نه دی چې الف بنری وي دا ابن الجزري څه په تمهید کې په نشر کې ویلي دي او یریدون التنبیه علی ما هي رقیقه اے یا وای دا کوم علما چې ویلي الف باریک وای دا په غزه کې چې کله مخ کې باریک حرفي نو هغه ځکه باریک وای دی چې اما نص سو بعض المتأخرین علی ترقیقها بعض متأخرینو چې ویلي چې الف د باریک ویل شي بعد حروف المفخمه فهو شیء وهم فيه او د بعض متأخرین نه مراد د ابن الجندي سیب ته ادبن نوم ناخلي ولم يسبقه اليه احد دنه مخکې چا دا قول نه کړي خو جعبری صاحب کړه ده چې هغه شیخ دی د ابن الجندي وقد رد عليه الائمه المحققون من معاصريه دا امام جابری صاحب یو خپل خصوصیت چې هغه دا خبره وکړه خو دې توي انفرادات علماو د علماو بعض انفرادات خلکو ته ممدوح ګرځي او بعض نه به اجتناب کې کله یو داسې انفراد یو عالم کې چې غږ د ټولو خلکو د بار دینو ګرځي او کله داسې چې هغه نشي منل نو دا ور سره چانه دی منلی د دې وجه نه ابو عبد الله محمد ابن احمد سے په دې باندې کتاب لیکل هغه داسې ویلي دي خو د دې قول نه بیا رجوع کړې ده لکه ما درته وویل نو صحیح خبره مو د الف باره کې وپېژنده چې الف په خپل ادا کې الف لنه ډک ویل شي نه باریک مخکې حرف ته ګوره چې مخکې څه شي شیعه نه وای چاته پوسو کو چې موږ څنګه وکړو غوړې مال خپل موږ نه راځي خپل او سنیانو لو ګوري چې څنګه کوي به داغه الټه کوي يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف لكن ما أدغم لن يقلقلا لكونه فيما يليه دخلا معناته أول غكشة وخمسة تسمى حروف القلقلة د وقف د وجه نه دا حروف ساکن شي سکونی وقفی کې یعنی ساکن هم د وقف د موکو یا وقف د کو ساکن معنا په حالت د وقف کې لکه امام ابن الجزري وې کني دی ویلی دا وبین مقلقلا ان سکنا و یکن فی الوقف کان ابینا ویلی دی کنه دا مقصد دا باب ناظم صاحب په بار د حروف قلقله او کې ذکر کو قلقله ته وي او څنګه وکیږي او څه کیسه به سره ټولي خبرې تیرې شوې دي نو ذکر ته ضرورت نشته ها پوښوي کنه نه تعریف کوم او نه بل څه بسر څه تیر شوی اقسام د قلقله عمو ویلي دي مراتب ویلي مو دي کنه مو ویلي یو ګور قلقله صغرا ده هغه ته د اشاره او کفوفي پورا پکې قلقله دا شي دا کله چې وقف کی نو موږ قلقله درې مراتب ذکر کړي دا څوک چې صغرا کبرا وای کنه دې په کې اخیری نه مني وي قلقله په حالت د حرکت کې نشتا ومونږه منو او پاغي مونږ دلایل ذکر کړي صحیح ده قلقله کې څو خدایانې واقع کیږي یو دا چې حرکت ته پکې اشاره وشي څنګه واقبل بعضهم واقبل فتح دې پکې وي فتح دې کوي حرکت ته وکړي یا کسری ته مایل کې لکه اقترب یا ضمی ته او قتلو او قتلو ها دا یو غلطی بل غلطی په کدا کیږي په حمزه باندې ختمه کا اے لم یلد ولم یولد کفوا احد همزه شوه نه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صحیح شو ګاډه چې څوک چلای کنه مصری له ودره وې نه ناره ناره چر چر आवाज پکې راځي چې سلو بالا ها هغه دا نه برداشت کوي ګاډي والے دې کې دا چارای ده مساله ده نو دا چې قلقلې او د قرآن تلاوت کې مزه نشته ګاډي کې خو دې چر چر نه دی خوښ دی اب قلقلې کې دې پر پر خوښ دی هر یو شی ته وګوره چې غل غو ته خرابي کې مولا مستری دوسته ها وګوره څه چل دې سترګې نه مې وب پېږي چې ډاکټر لور شو ها سو سکوټر وای بریک کار نه کوي لیټه کار نه کوي ها چرګې پورې که چا ساتلی که نه خو یاره خوراک نه کوو چې ډاکټر نه ولته دوايي راړو خو قرآن نو کاری ته به وای مړه بس صحیح ده دا به ټیکه ها اړه لازم خلکو غوښه وای مړه دا قاریانو سخته کړي سخته کړي خود د تقواله ناراضي هغه چا خو سخته ده کنه چې قران ګره راغلي په میاج په میاج دم نه راغلي مليان صاحبان طالبان صاحبان چې موږ سره د مدرسې کې دي کتابونو والا تاسو ته وکړه وې ته زرا څو بارې تلاوت کې نه کوي په کال کې ختم نه کوي حافظان خو مجبور دی خو خامخا تلاوت کوي نور څوک تلاوتونه هم نه کوي ما سره ټایم نشته بل دا دی د خپل حد نه به اوږدی نه قلقله دا بل مسله به کې جوړه شي ها پوه شوئ که نه مثلا وَكُنْتُمْ كُنْتُمْ دومره دی وګدا کنه کوانتم یو دا شو چې پکې دی بل حرف پیدا کو بل دا دی چې خپل حد نه دی قضا خو په اخفاء طرف نه لاړو تاسو په دې مې نه خایو پکې دا بالکل غلطی ده په قلقله کې د خپل حد نه څه شه دی مد صوت او تدل عن حده ولي لکونه فی ما یلیه دخل ځکه دا حرف لکونه د وجه د کېدو د دې حرف نه فی ما یلیه په هغه کې چې د تر نږدې د دخل وردن نشي لکونه فی ما یلیه دخل معنا دا ده ځکه دا قلقلی والا حرف په دې بلکې وردن نشو مدغم شو مثال به څنګه ساكنا إلا أن يكون حرف مد مثاله قد دخلوا وبلا لا لا كالذي يفي وقالوا ولا والمتجانسان نلت المعرفة واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لازما والمتجانسان نلت المعرفة متفقا بمخرج دون صفه دا در تر روان دي په قاعده کې به دلته په ځان پوهه کوي سناسه نو قاعده کې به به خپوه شي الحمدلله د قاعده د دې سببونه یو ځای روان دي پوه شئ کنه یو کتاب کې سړی پوه نه شي نو بلکې وبې څه پوه شي الا کو یو کتاب کې کپوی نشي بلکې او په پوي شي کنه زه خپل یو کې پوي بلکې بب په پوي نشي ځکه طالب بیا وایي چې متش امنو یا بلکې او بیا ځان پوي کو هغه ټیم کې وستا اوس خېټه خرابې بیا وځي بل مسله به درته شل مسلې کنه د خلکو شل مسلې د طالبانو سل مسلې چین نه بدري ټکی درکې ها دولو خاندل خبره په وختي مې پما کې درې ټکی دی او درې واړه به ټکی دی وای نه چې تما کې وای تا کې دوه ټکی شته واړه دوره ویلې ډېر څه نه دی ویلي ادغام مثلین او متجانسین اته وګوره د دې مثلین او متجانسین پورې تفصیل په قاعده کې کو خودل ته په مختصر ځان کوی کړي مثلین دي ته وایي چې دوه یو شانتي حروف رالل یو په بل کې مدغم شو دوه میمونه دي دوه باګانی دي دوه لامونه دي څوک پرې پوه شي چې ته مثلین وایي لکه مثلا قد دخلوا څه یو دال په بل کې مدغم شو کنه په دې دویم حرف کې کله به مدغم کې کله ان ورا ان ورد ساکنا اصل کې ده ان وردا خو چې وقف پکې نو ان ورد ان ورد ساکنا کچرته ده راغلی ساکن دو مثلین رال اول ساکن ده لکه اذهب بکتابی نو اول ساکن نه ده با نو که ساکن نو په دې بل با کې وای مدغم کا الا ان يكون حرف مد مگر کدا اول د مثلینو نه حرف مد نو بیا ادغام نه کیږي تاسو ویلو کنه مو ویلي د حرف لین او د حرف مد کې فرقونه مونږ ذکر کړو الله دې خیر کې چې امتحان کې رانه شي مونږه د حرف لین او د حرف مد فرقونه ذکر کړیو یو فرق پکې دا مو چې د حرف لین د واولین ادغام په بل واو کې کیږي او و نصرو او د یایلی ادغام په بل یا کې کیږي خو د واو مد ادغام په بل واو کې نه کیږي قالو وهم او د یای مد ادغام په بل یا کې نه کیږي فی یوم څوک په دې پوه شوی امونږ وی دي ته کوم مد وای مد التمکین وای دغه خبره دلته کوي وای دوه چې یو شانت حروف راشي یو په بل کې مدغم تک اول ساکنی خو دا اول ساکن چرته واوي مدني یا یا مدني که چرته واوي مد او یا یا مد بیا ادغام نه کیږي څوک په دې پوه شول الکه مثال به د دې ادغام مثلین څنګه مثال را توخیا وای راشه مثاله قد دخلوا مثال څنګه ده قد دخلوا تو ګورا دوا یو شانت حروف دالونه راغلي کنه دی راغلي اول پکې ساکن ده کنه ده ساکن حرف مد یا واو مد دی یا یې مد دی او همدال حرف مد دی کوم یو ځای دی الله مو بیا چلته بل مرا ولا لږ مورا غوړ شو لې ترې ورځ پیسې زیاتې شوې وي نه دی پکې خو تدله غونډه کوي پاتې ده څوره پکې تین دی چار ډېر شه دې مړه هغه وایي کې دې نه جدا کېده دې نه جدا کېده ځوان کا موبایل دی خدای دې مان ته هغه کې کېده خو ځوان تر پرې ته لري غونډه وایرس دی موبایل کې دی ها نو ام درخت پکې ډېر وشو ځان یې داسې خپه غوندې وکړه زما ډډې نه لګي خو زه اوس تاسو مجبوره کړم اخلاق یې وایي څنګه دي ها نو وای کم دالیا ده لا کلذي يفي وقالوا ولا ما ته وګوره وحکم او حکم وکا لما تجانسا د هغه دوو حروفو د پاره چې متجانسین دي لما تجانسا د هغه دوو حروفو د پاره چې متجانسین یو بل سره یو ځای شي متجانسین پیژنې څه لوي یو دوه حروف د سنې څه لوي متجانسین یو مخرج دو حروف د یو مخرج والا دې ته متجانسین وي وشي کنه دو حروف د یو مخرج ته دې ته متجانسین وي دا یو ځای شول او اول پکې وغه کیسه ده اول پکې ساکن او دویم متحرک دی نو څوکا هغه فیصله او حکم دی له مولا کولا کاول لري اول کې څه حکم ادغام نه دی کې ادغام ده کا وای شي کنه څوک په دې پوه شي او بیا په دې مثلینو کې ناقص نشته مثلین ټول تام دي ادغام پوره تفصیل ناقص ته که تام دی واجب ته که جایز دی صغیر ته که کبیر دی ها مثلین ته که متجانس دی که متقاربین دی اگر ته په قاعده کې تفصیلا موږ لیکل ان شاء الله واحکم لما تجانس بمثل ما په مثل داغه حکم ته جدا کما حکم کړه للمثلين د پاره د دو حکما لزما دا سه حکم چې لازم حکم نه ده پاره څوک په دې پوه شو بیا وای والمتجانسان نلت المعرفه دانیل تل معرفت له دعا ده صرف صحیح ده دی د دغه سره کار نشته د تجوید خبره سره اصل کې دا سره وی ول متجانسان متفقا بمخرج دون صفه متجانسین څه لوي معنا خو دې زده نه کړو در کتاب کې شرح کوي اغله پته وځي چې تکړه تکړه طالبان بناستي چې کوی کی به نو ځکه دغه موخه ول متجانسان او متجانسان ته وی متفقا چی د دواړو اتفاق به مخرجن په مخرج کی یعنی مخرج یوی اتفاق د مخرج معنی مخرج یوی دون صفه صفتونو کې اختلافی د چا صفت یوی د چا بل خو مخرج یوی دیتا متجانسین وی نلت المعرفه اے قاری سیوا حاصل دی کی اللہ تا تا معرفت تا قرآن الله دې درته معرفت د قران امين تاسو خو نه وای مونږ به امين وایو ها اوس دې درته ذکر کوي چې متجانسین وای ستا متجانسین مثالونه کم دی خو مو پیجندل مثالونه کم دی کذالک خو دې کې بعضې داسې دي چې ستاسو په روایت کې به یي بعضې به نه چې کومي نو راواخلئ ما ته اوس پته نشته چې څنګه به یې خو ګوره ورته کذال مع ضائن که اذ ظلمتم والدال مع تائن که قد ترکتم پوه شئ که نه اے دې ځای کې دی درته وایي وایي متجانسین چې کوم دي د دې لپاره اته حالات دي څو اته هر متجانس کې غره ادغام نه کیږي چې ته چرته متجانس راځي نه ادغام پکې وکا صرف دې اتو کې کیږي ما چې کوم ذکر کړی نو یو وخت ورته لکه اوس مثلا نه جایشون څه شي جای شون کې اوس چې کوم د شین او یا راغلی یو مخرج باندې اول ساکن دی دویم او دوته ویرا چې ادغام وکا ادغام نشته دلته وای نه شي هر ځای کې ور ادغام دي ته زوینه دي چې متجانسن کې ادغام کېږي نو یو ورته ونی سا یو څه شه ده ذال ادغام په وا کې ذال ادغام په مثال به څنګه یو ولم تم وای او دا ادغام تام دی څه شی دی یو ظالم تم دا بنی چې اول بذال وي بیا ظا چې اذ ظا نه دارک ظا ظال ختم وایا یو ظالم تم والدال مع تائن بل ادغام د دال د تا سره مثال څنګه دی قد ترکتم قد ترک په کوم ځای کې راغلی دا قران کې چرته غالبا نشته د قران مثال وایا کنه قد تبین قد تبین الرشد من الغی عاهدتم ها پوښیږه پوه نه شوي د دال ادغام په حرف تا کې د تاء ادغام په طاء کې او ودعوا بعد اثقلت یعنی د اثقلت نه پس دعوا څنګه بشي اثقلت دعوا مثالونه دي کنه قرآن صرف د وزن د پاره رسو کړي مخکې کړي وي ودعوا بعد قلت او دارنګ اثقلت دعوا الله دا مثال در لپیش کو بل واللام معرائن دلام ادغام پراکی دا مذهب د فراو د مبرد صاحب دی دی وای دا د متجانسینو نه دی هه تاسو اوریدلی وګنه چې لام را نور مخرج بنیز د فراو د مبرد صاحب څه دی دی وای دا یو مخرج والا دی درې واړه نو څوک چې وای د لام را نور مخرج یو د نو دا درې واړه به څه شي نشي متجانسین بشي د یو بل کنه او امام خلیل صاحب وایي د دې درې واړو مخرجونو جدا جدا دي نو د هغه په نسبت باندې لام را نون متقاربین دي پوهیږي کنه پوهیږي نو دې چې وای د لام ادغام پرا کې متجانسین دا په مذهب د چا د فرا او د مبرد سے صحیح شو او د نورو په نسبت متقاربین دي د هغې مثال به څنګه والرا واللام مع راء کهر رأیتم زموږ په روایت کې دا نشته ها او چې هر رأیتم قرآن کې راغلی ذالک لیکن راغلی د اختلاف په یلحظ کی لدا ذالک د ذالک سره لدا ذالک معنا څه ده د ذالک سره یعنی په یلحظ ذالک کې اختلاف ته چې آیا دلته ادغام شته که نشته دا په قاعده کې موږ ذکر کړی جواز جوازی ما نو په دې کې دوه وجې دي تاسو په يلحث ذا وشي کنه اجي دی وای وای راغله د خلاف په يلحث ذالک کی مع تجانس قد وجد سره د دینه چې تجانس پکشتا وای شو دلته وقفم کول شي لکه جیم در له قرانونو کې لیکل اے لکه توسو ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا سيدا كنا وقف کې نو کنه کې نو بیا به دغه پاټونه بګه کې ها کوئی ځای نه پدې کې اختلاف دی ادغام متجانس ہے خود حفظ من طریق شاطبیه قول واحد دی چې پدې کې ادغام دی نور طرق کې بیا چې کوم دې اظهار مشته لکه تاسو تماوي واظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تجب قلوب فالتقم چې په هغې کې اظهار د ادغام په کې نشته یو څه شی دی اصل کې اې قاریانو صاحبانو دا څه کړی دي کنه موانع المتقاربين کې موږ لیکلي سبحه خو موږ کتو اته ادغام نه کیږي ولې نه کیږي د حرف حلقي ادغام په خپل مقارب کې نه کیږي معه قل نعم بعض هغه مثالونه ذکر کوي چې کې ادغام نه کیږي اگر چې تقارب پکې شته یو د حای ساکنه ادغام په ها کې نه کیږي لکه سبحه صحیح شو نو څوک چې وای سب سب سبح دا غلط دی صحیح شو ایا سبح دا ډول غلط دی دویم اظهار د عین په ها کې نه کیږي چې توسو مه معهود کنه نکیږي د دې نه علاوه نور مثالونه اگر چې دا قران کې نشته ما هو ها اظهار د لام په نون کې قل نعم اے د لام ادغام په نون کې کیږي د کوم لام د لام تعریفه وختي د تیر شو خو د عام لام ادغام په نون کې نه کیږي د دې وجه علامه جزري صاحب نن څه وایي واحرص علی السکون فی جعلنا انعمت والمغضوب مع ضللنا چرته ادغام پکې ونه کی د لام ادغام په نون کې نه کیږي نو دلته وای وای د قل نعم کې د لام ادغام په نون کې نه کیږي قرای عشره په دې کې ادغام نه کړي انشاءالله کوشش کو چې زیارت پورې دا ختم کو د زیارت پر ورځ به تاسو ابل کتاب درکم منظومه د سخاوي دغه به کوي برابر به کوي او هفته ورځ نه به بیا منظومه د سخاوي چې شروع کو صحیح ده کنه که ورځ به کې اول خو به ختم شي که ختم نشو نو بیا به ورلکینو نور درسونه ولا کم کو به ختم بشي پوه شئ کنه بس بیا ورلو لګي یادوي اوس موږ ستاسو په غاړه باندې پړی اچولي که څوک یاد یاد دي کې کنه یاد نه بس زړه به نه نو ها لا تزغ قلوبك من غام نشو اگر چې غین او قاف یو بل سره سدي متقاربین نه دي اے غين د ادنای حلق نه ادا کیږي او دا غین بیا دی خو مخرج د څه دی د قاف ته نه دلته ادغام نه کیږي فلتقم د لام ادغام په حرف تا کې نه کیږي د فعل اے د لام تعریف ادغام په حرف تا کې کېدو التائبون العابدون خو دلته کې د دې لام ادغام د لام تعریف نه علاوه په حرف تا کې نه کیږي فتقم نه شوی لوس څوک به پوښتنه ها دا مم قاعده کې لیکل صحیح شو ها پونه شو ادغام نشته پکې متقاربین دي کنه لا موتاله وره تا د د سړی علیا د جړ نه ادا کی علام ور سره نږدې دي دا غي لک بر ودا کی او بیا مې ادغام نه کیږي ال تکیږي خدل ته نه کیږي خو شي او ګوره په دغه کې شوه ده التواب کې الف لام ده کنه هغه سره کې بیا وای یا اسم اظهر قبله یلا ای وان حذفت الهمزه قبل الياء یئس لا اظهر دا شعرونه اوس د قرات سره تعلق ساتي او د سونه ولا تازه کوي ها یا اسنا اظهر قبل بیا به مې لکه تازه کوي کنه زه اوس کوم خرابيږي یا اسنا دا یا اسنا نه ده اظهر قبله اظهار کا مخکې د دینا دې کې یو خبره ذکر کوي ناظم صاحب چې دې کم یو بل ځای د الته مظهار کیږي او هغه یاد په کلمې د الله ای کې اے ماته ګورا واللائي اسنا واللائي کې د حمزه نه پس یا نه ده ای او ورپسې بل یاد واللائي اسنا صحیح شو نو دې ځکه اظهار وکا یا اسنا اظهر قبل یا الله اسنا اظهر قبله یلا دا څه به ویل کیږي یا اسنا اظهر قبله یلا وایي، د یئست مانا یې دا ده، د یئسن نه مخکې چې کومه یا د اللّٰه ای ده په هغې کې اظهار وکړه، د یئسن په یا کې مدغم کوه مه. پوه شوې؟ دې ته یوه خبره ذکر کوي. ها وایه خپله خبره پوره کړه. ته یو کیسه ذکر کړي هغه موږ وې مخکې چې د حرف مد نه پس یا راشي نو التاسم څه کیږي نه کیږي نو زموږ په روایت کې واللائي اسنا هغه شان ده لکه فی یومن خدای ور بزرګ ته کیسه ده دی وای په دې کې اظهار وکا وان حذفت الهمزه قبل الياء اته حمزه د مخ کې د یا نه حذف کا دا اوس دمه خبره شروع شو دارنګه په دې کې اظهار ده لمن قرأ بحذف الهمزه که چا په حذف د همزه سره ملسته او هغه څوک دی ابو عمر بصری او بزی سه بزی ابن کثیر او راوی دی هغه هم چې کوم ده په سره لسته دی په حذف د همزه سره یو وجه د بزی سه د پارسه شه ده د ابو عمر صاحب او د قاضي صاحب د پاره دوه وجې دي نو یو وجه پکې حذف د حمزه ده ای داسې وای اے واللای واللای یا اسنا په یا ساکنه سره او په دې کې بیا اشباع ده واللای یا اسنا من المحیض صحیح شو نو دوه یاګانې راجمع شوې که نه اول پکې ماده ده نو غوره دی دواړو لپاره چې کوم دی من طریق شاطبیه الاظهار فقط دی او هر چې من طریق طیبه نشر دی د لپاره دوه وجې دي اظهار هم پکې کوي او ادغام هم کوي وګه کنه پوي کوي اظهار هم کوي ادغام دی وای و ان حذفت الهمزه قبل الياء منه کله چی دی ته دا حمزه لر کا نو دا با د ته ابو عمرو بصری صاحب قرائت وی او د بزی صاحب روایت به وی نو دی دواړو د پاره پک اظهار شته من طریق شاطبیه او ادغام د من طریق اے هر یو قرات من طریق شاطبیم دی او من طریق جزریم دی په دې ځان په کې صرف روایت حفص نه دی هر یو دی خوشی کنا دی والله کې مختلف قراءات دي او چې کله قراءت شروع کوي بیا به در لپته ولګي او څه پرې دی وی مې خو پرې دی وأظهر اصفح عنهم والأكثر في مالي يهلك عني أظهروا دلته کې اوس ناظم صاحب وایي چې اجماع د قاریانو صاحبانو چې حا چې کله ساکنه او د عین سره راشي نو په دې کې به اظهار دا غوستا روایت هم ده ته په خپل قاعده کې وګوره متجانسین مانع کې مانع د متجانسین 45 صفحه کې دا ده فصفح عنه دی وی واظهرصفح عنهم او اظهار کا د حا د فصفح عنهم د عین نه یعنی حا په عین کې مدغم کوم دا سمو چې فصفح عنهم ته وره د یو حرف حلقی ادغام په خپل مجانس کې نه کیږي په خپل مقارب کې دا قاعده ځان سره کا دلته دا ح او عین متجانسین دي کنه دي وسط حلق نه ادا کیږي ادغام نه کیږي ځکه چې حرف حلقي دی هر بل کې ادغام نه کیږي په بل حاجی والاکثر فی مال یهلک عني اظهر او ډېر خلکو مال یهلک عني کوم څه کړی دی اظهار کړی دی دا اظهار د سو وجه نه در سختی د وجه ور د اظهار سره په بیا سخته کې صبر سره کې ما ته وګورئ مال يهلك عني کې تاسو قاعده راوړل وای هغه مواضع الاختلاف په طریق د شاطبی کې چې ذکر مال یا حلق عني کې وقف نه کې یوځای وي راول بسکتا وکي څنګه به ماليه هلك عني دویم ماليه هلك ادغام بوکی او دغه دوا وجه په طریق المصباح کې صحیح شو دو وجه دی یا به اظهار کې یا به ادغام کې هوګه اظهار کې ګور سکتا وکې ها که وقف دی وکړو بیا ځه نشته چې ته اوس وې ما اغنا عني ماليه هلک عني سلطانيه بیا ځه نشته وای شي کنه نو دی وای واظهر اصفع عنهم اصفع عنهم کې اظهار وکا والاکثر او اکثر قاریان په مال یې هلکانی اظهر اظهار پکړ او امام پتیشتا اکثر ذکر